دا یو دوستو یو ارتداد اگر که د دواړو قسمونو نتیجه یکی واره نه کافر کیږي سړی ورسره خو یو بل لحاظ سره دوا قسمونه دي یا لحاظ ته بیانو ان شاء الله ارتداد په دوا قسمه یو هغه ارتداد دی چې هغه یو سړی د اسلام یو حکم نه مرتد شي او یو هغه ارتداد دی چې سړی یو کفري مذهب اختیار کړي هندو شي سیک شي عیسائی یا یهودی شي یا سیکولر شي اوس نتیجه خو د دواړو یو ده کنه دواړه کفر کیږي کنه اسلام کې د یو حکم نه انکار او ټول اسلام نه انکار یا اسلام کې د یو کفر منل لن کفر دی او د ټول کفر منل کفر دی نتیجه خو یو ده خو فرق ورکې یو بل لحاظ خو کوم لحاظ سره به ورکې فرق دی نو فرق په ظاهر کوم ورکې دی یو خدا دی څه د فتوی لحاظ سره او فتوی کې کوم احتیاط او عدم احتیاط لحاظ سره ورکې فرق دی مثال په تور کچره یو مسلمان د کفر یو حکم ومنل یا د اسلام یو حکم نه مرتد شول اول احتیاط خو دې کې دا کېږي چې عام مسلمان به هغه باندې د کفر حکم نه لګوي علما به ور باندې لګوي علما او کین چې کوم خو محققین علما وي مفتیان وي کنه حقيقي مفتی وي قاضي وي هغه ور باندې حکم لګوي یو یو احتیاط خور کې دا دی بل احتیاط ور کې دا دی چې دا قاضي او مفتی به خو صحیح کوشش کوي دې ته ګوري چې دا سړی واسې نه څه جهل سره معذور وي اسې نه څه تعویل سره معذور وي ار تعویل هم عذر نه دی ار جهل هم عذر نه دی نو دې ته ګوري چې آیا هغه تعویل خو نه وي چې هغه سره وکی سړی معذور ګرځي هغه جهل کې خو نه یو مبتلا چې هغه سره سړی معذور ګرځي صحیح دی دې ته ګوري کنه صحیح دی دا ټول مسالو ته دا نور مسایل دي هغه ټول ته ګوري و دا خبره زه داوی سره کوم داوی سره نور تاسو ته ګورو بیا د مو د حدیث او د فقه کتابونو کې چې کوم د ارتداد باب دی باب الرد یا باب الارتداد کنه یا باب المرتد د کې دغه حکم بیان کړی د کې د څومره احتیاط دی د اندی په باره کې واجه مشکل والد ده مشکل ځکه چې سړی اصلا مسلمان دی دا سړی ټول عقاید برابر دي ټول احکام ورکه برابر دي یو حکم په باره کې دا کیسه پیښه شوې ده نو د کې سوال پیدا کیږي چې اخر د نور اسلام نه بیوال نه مرتد کیږي چې دا یو حکم نه مرتد شول دا نور کفر والے نه اختیاروي چې دا د یو کفر اختیار کړل د کفر نور احکام والے نه اختیاروي چې دا یو حکم اختیار کړ دی واجه نه دی باندې احتیاط کیږي چې خو نه سړی مسلمان وي او موږ په زور کفر ته وردی کاکو و سړی د سړی ژوندون کې فائدہ وي او موږ اته ونصار کارت کو واڅې نه څه سړی وی مسلمان خو څه غلط فهمي کې مبتلا وي موږ خپل ور سره کاپیر شو ځکه ته مس غنوي خپل کا کافر کیو کنه په کافر کیو تکفیریان شو خوارج نشو دا ټول احتیاطونه چې شي دي د کاس په باره کې دي چې د کوم کاس د اسلام یو حکم نه مرتد شاره بیا د اسلام یو حکم نه ارتداد هم بیا په دوا قسمه ده یو الرده المخففه ده بل الرده المغلظه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې د اول ردات تفصیل بیان کړی دی کې دا الصارم المسلول على شاتم الرسول نو د ارتداد دا حکم ډېر زیات مشکل دی ها د ارتداد دویم قسم حکم دار چې سړی لګیا شي یو کفري مذهب ته وروړي څه شي وکی کفري مذهب ته وروړي کفري مذهب ته وروړي د کفري مذهب ته وروختل دا دا الفاظ مثبت دي خو منفي معنا ورکې موجوده ده ځکه کفري مذهب ته وروختل معنا دا ده چې پوره اسلام نه وختل پوره اسلام نه وختل خو منفي معنا ده کنه د خو ورکې موجوده ده کفر ته وروړي خو بس وشو کنه ها دا څه کاس په باره کې تاسو ته مویل چې نتیجه د هغه مرتد او د دې مرتد دوړ یو دوړ کفر کیږي خو دا څه کاس په باره کې يو عالم يو محدث يو فقيه هيڅ قسم احتياط نره ذکر کړی څه دي باره کي احتياط وکو دي باندي به عام سړی فتوا نه لګيي عالم به لګيي علماو کي به هم بيا داسي جيد عالم وي مفتي وي قاضي وي قاضي او مفتي به هم بيا ډير زيات احتياط کوي ډير تحقيق به کوي هغه نه بعد ورباندي حکم لګيي. وجه دا اسان ډير دی دی باندی حکم لګول اسان ډیر دی. حتی که نور خلق خو پریږده چه کوم سړی مرتد شوی یا خپلا ځان مرتد ګڼی. خپلا ځان اسلام کی نه حسابوی کنه. دا دومره اسان دی دومره مشهور دی دا. نو دی په باره کی هغه احتیاط نشته ښه. ها کتابونو کی ذکر ولی نه دی کړی اسان شی دی او ذکر یی ولی وکی کتاب کی خو تاته هغه شی تفصیل بیانوی چه مشکل وی مشکل وی او بیا یی درته اسان کی. خو دا خبره یاد ساتو د جمله معترضه په طور. چه که تاسو صحیح طریقه سره غور وکړو نن سبا ټول مشکلات اسانو مسایلو کې پیدا شوي دي چې کوم اسان وو د اساني وجه نه مخکینی علماو ذکر نه کړی نه مو د غټ مشکل جوړ کړل نو دا د په بره کې حکم ډېر زیات اسان دی دا خو لکه تاسو ته مو ویل چې هغه ذکر نه دی کړی د رد کتاب رد دا کې دا حکم اکثر ذکر نه دی کړی چې د کوم سړی لګیا شي کفري مذهب اختیار کی کنه هغه ذکر ځکه نه د اسان غونې حکم دی بل د مسلمانانو عمل کې دا شی موجود دی چې شي کې عمل کې څه شی موجود دی دا موجود دی څو څو خبر د مسلمانانو عمل کې موجود دی خو تاسو ورته ورخیال به اوس پر نه شوی نن نه بعد تاسو ورته سوچ وکړو یا خپل د مازی باندې سوچ وکړو تاسو ته پته ولګي مثال په تور باندې یو کاس ته هغه يهودي شول يهودو مذهب ته ورو وخت سره نشول یعنی عیسائی شول او هندو شول سیک شول کنه دی بره کې عام خلک نه ته د کافر شول یی کنه عبدالرحمن کومو د چې ته کابل کې څوک وګنه دا عیسوي شول او مخالک یل څه کافر شول چې ته یو عالم ورته دی یل دي چې احتیاط وکا احتیاط نه کارو هله کا کوبر حکم ور باندې لګا یل دي چې ته دوا علماء مشورې ته نو سې سره دی باندې تحقیق وکړي چې کافر شو کافر نه کیدای شي کا څو علماء په باره کې دا خبره خواره شوی وای چې را غا نوست دی باندې سوچ کوي دا کافر شي که کافر نه شي اندي علماء ته چېلو تاسو کافر شول دی باندې څنګه تحقیق کوي د تحقیق تر کې د خاطر کافر شو دا خبره مشاهده کې موجوده ده عمل کې موجوده ده موجوده ده کنه موجوده همدارنګه ته څوک دي ته یې چې را ته دا کافر دی دي ته اوسه پرې د 1400 کالو کې نن پورې دا څه کاسته چېلو دي دا تکفیری شول ته څوک دي ته کافر یې اوس پر داسې کس ته چویل دي چې دا خارجي شول که هر څوره به احتیاطي د دې تکفیر کې څوک وکي د ته څوک خارجي او غنه یې ده اوس موږ خپل اصل مسالې ته رسو خو یو بل مسله مخ ته راغله ته غور سره بیان اوس تاسو خپل زر ذهن کې سوچ وکړئ یو سړی يهودي شي نو کافر شول کنه هغه برکه خونده حکم دی او که یو سړی سیکولر شول یعنی وطني او جمهوریت شول خو دی خو بل مذهب اختیار کړل کنه داسې مذهب اختیار کړو چې اوس تاسو ته مو په دلایلو بیان کړل چې دا جمهوریت او وطنیت یعنی سیکولریزم دا د يهودیت او نصرانیت بلکې د هندوانو مذهب نه زیات بتر او زیات باطل کفري مذهب دی او زیات خطرناک کفري مذهب دی دی که نه دی هغه حتی که د دې خطره د دې باطلواله دې حد ته رسېدلی دی چې دا دنیا کې واحد مذهب دی چې د دې د مذهب د نوم معنا کفر دی د نوم معنا یې کفر دی له دنیات خو کفر دی که بې دیني نو بیا ته دې ته څوک ور ووړي دې کفري مذهب ته څوک ور ووړي دې ته دې کې که بیا څوک یې څه احتیاط وکړو کافر نه ورته ونه یو که کوم سړی وطني و جمهوري شي مثلا و څوک یو عالم مو ته وایي چې احتیاط کوه کافر نه ورته ونه دا دا عالم بدعتي دی که نه دی که دا سلفي وي دا بدعتي دی که دا پنجپیره وي دا بدعتي دی ولې ځکه بدعتي دی چې دا بالکل د څوارلسو سوو کالو کې یو نوی کار کوي یو مذهب کفري مذهب ته یو سړی ور وختی دی هغه په باره کې ماته د احتیاط حکم کوي حالانکه هندوانو مذهب ته څوک ورواوړي د یهودو او د عیسویانو مذهب ته څوک ورواوړي هغه ته کافر یالو کې هیڅ قسم احتیاط نه کوي او سیکولریزم ته چوک وروړي وطنیات او جمهوریت ته چوک وروړي هغه په باره کې مت د عالم یې ته د احتیاط کوه دا عالم بدعتي دی که نه دی بدعتي دی که نه که کافر نه وي خو بدعتي خو دی که نه صحیح دویم دا چې کله دا عالم زه بیا د دې عالم خبره ونه منو زه دې ته کافر ویم دې ته زه مرتد ویم د کوم وطني و جمهوري د دې ته بیا هغه عالم ماته یې چې ته خارجي شولې یا ته تکفیری شولې دا عالم په دې بدعتي شول که نه شول دا یو نوی بدعت کوي که نه څوارلس سوه کالو کې چې ته یو عالم داسې کار کړی دی چې اخ تکفیري ته تکفیری یا خارجی یلی وی څه هغه د هغ چا تکفیر کړی وی څه هغه یو کفری مذهب ته وختی وی. نو نوی کار دی کوی نوی کار بدعت نه دی دی کنه دینه غټ بدعت شته بل. او دا غټ بدعتیان ملایان دی ښه.